صورت کې الله تعالی احکام شرعیه انتظامیه بیان کړل نو ذهن ته دا سوال لازی چې په دې مخکې احکامو کې د والدینو د مور او پلار یا د خپل خپلوانو یا د غریب یا د مالداره طرفداری جایز ده کنه ده جایز دی آیات کې الله تعالی دا غي حکم بیانوي چې دا جایز نه ستاسو د ایمان تقاضا دا ده چې کله تاسو گواهی کوئ د چا په خلاف باندې نو که ستاسو مور او پلار خپل خپلوانی خو لیکن دا الله تعالی د رضا خبره وکړي یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو کونو شی بالقوامین کلک ولاړ بالقسط په انصاف سره شهدا لله حق بیان کوونکی د الله تعالی د رضا لپاره شهدا لله حق بیان کوونکی د الله تعالی د رضا لپاره شهدا لله یو معنی دا بیان کول حق بیان کول د الله تعالی د رضا لپاره دوی معنا په سرین ذکر کړی دا شهدا په معنا د شهادت گواهی کول سره گواهی کوي نو د الله تعالی د رضا لپاره او کوي ولو علی انفسهم ولو علی انفسکم اگر چې نقصان د دا گواهی تاسو ته ای اویل والدین یا مور او پلار ته ای ولا قربین یا خپل خپلوانو ته ای درې معنا په سرین بیان کړی د دې کې د شهادت نو مراد اقرار کول نه کونو قوامین بالقسط شی کلک ولاړ په انصاف باندې شهدا لله اقرار کوونکی د پاره د رضا د الله تعالی ولو علی انفسکم اگر کړ دغه اقرار تاوان راضی تاسو ځانونو ته ویل والدین یا مور او پلار ته ولا قربین یا خپل خپلوانو ته د پردې حق دی وهلې دی ستا مور او پلار یا خپل خپلوان یا تانو په خپل اقرار وکړه چې دی کې د په خطا باندې گواهی کې نو پاک گواهی وکا چې دا کار زما دی مور او پلار کړی دی دغه سي د خپل خپلوانو می کړی دی اگر که تا ته نقصان ولی ناراضی خو لیکن بیا هم گواهی وکا ای یکون غنی نو فقیرن په الله اولا بهما یا خلق مالدار معاشره کی او یاداس یی چې غریبانی نو کله د یو انسان د مالدارۍ نه خلک یریږي ملک دی خان دی نو د هغې په وجه باندې حق خبره نشي کولی الله تعالی وایي که مالدار یو ته د هغې د مالدارۍ نه یریږي نو زما نه ورې نه یریږي یا یو سړی غریب دی ته په هغې باندې رحم کې ترس کې نو الله تعالی وایي په الله اولا بهما الله تعالی چې کم قانون او نظام را لېږلی دی نو په هغې کې الله تعالی الله تعالی ستا نه زیات مهربانه دی په ده باندې نو بس د غریب او د مالدار د خپل خپلوان د مور او پلار د دې هیڅ قسم لحاظ مکه او د الله تعالی په دین کې شهدا لله شی حق بیان کون کی د الله تعالی لپاره یا اقرار کون کی د الله تعالی لپاره یا گواهی کون کی د الله تعالی لپاره ولو علی انفسکم اگر که نقصان د دغه اقرار د دغه گواهی د حق بیان کولو په تاسو باندې اویل والدین یا په مور او پلار باندې ولقربین په خپل خپلوانو باندې ای یکون غنیین یا دغه کس یعنی چا باندې چې گواهی کیږي یا په هغه باندې یا حق بیان ته تکي یکون غنیان کمالدار او فقیرن یا یا غریب دی په الله اولا بهما نو الله تعالی زیات مهربان دی په دغه دوانو باندې ستانه په الله تعالی زیات مهربان دی پلا تتبعوا الهوان تابعداري مکوئ د خواهش ان تعدلوا چې انصاف بنه کوئ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا یو مقصد د دې مفسرینو دا بیان کړی تقریبا پنځه تفسیرونه د دې بیان کړی یو مفسرینو پنځه مطلبونه زه تاسو ته بالکل آسان بیانوم یا ان تعدلوا عدل دا د عدول نه ماخوذ دی په معنا د حق دا وړېدل نو پاله پلا تتبع الهوا تابعداري مو کوي د خواهشاتو ان تعدلوا چې په دغه تابعدارۍ د خواهشاتو کې واوړی تاسو د حق خبرې نه بيدينۍ طرف ته کې واوړئ د خپل خواهش د تابعدارۍ د وجنه د حق نه بل طرف ته ماوړی فلا تتبعوا الهوى تابعداري مو کوئ د خواهش ان تعدلو چې واوړی تاسو د حق نه باطل طرف ته دوی معنا د مفسرینو دا بیان کړی ده دا ان تعدلو د عدل نه دی په معنا د انصاف کولو سره دی او په عبارت کې تقدیر دی فلا تعدی فلا فلا تتبعوا الهوى تابعداري مو کوي د خواهشاتو پی الله تعدلو په عبارت کې تقدیر دی تابعداري مو کوي د خواهشاتو په دې کې چې تاسو انصاف نه کوئ ډیر خلک د خواهش تابعداریو کې نو بیا انصاف نه کوي بلکې ظلم زیاتی وکي الله تعالی وی د تاب... د خواهش تابعداري مو کوي په دې خبر کې چې تاسو انصاف نه کوي بلکې انصاف کوي و ان تلو او که جبې اړوئ تاسو او توردو یا مخ اړوئ د بیان کولو نه د حق بیان کولو نه و ان تلوو جبه اړول د دې نه مراد څه دی د دې مطلب دا دی چې جبه واړی د چا حق دی په تا باندې چا حق دی ستا په مور و پلار باندې چا حق دی شهادت په داسې طریقه باندې وکړي داسې الفاظ وي چې خلک په هغې باندې پوه نه شي ډیر کرته په معاشر کې داسي کنه د سیو لفظ استعمال کې خلق هغه جوړ کړي او و ان تلو او کتا سو جبه واړه ولې په د بیان د د حق په بیان باندې پورا الفاظم بیان نه کړل بلکې جبم په واړه ولې چل ولا مک او یا مخ ماړه او د حق بیان کولونه یا د گواهی کولونه نو فإن الله کان ما تعملون خبیره نو پس یقینا الله تعالی ستاسو په عملونو باندې خبردار دی الله تعالی ستاسو په عملونو باندې بالکل خبردار دی خبیر لپاره راغلی نو دې ځکه دا تعلق ساتي د پټ معاملاتو سره حق هم پټ کا حق بیان مونږ کا اقرار مونږ کا او دغه سي گواهی مونږ کړل د حق نو الله تعالی ستاسو په عملونو باندې خبردار دی یا ایها الذین آمنو آمنو بالله ورسوله والکتاب الذی نزل علی رسوله والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر بالله وملائکته وکتبه ورسوله والیوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا مخکې الله تعالی امر ذکر کا په قیام بالقسط باندې نو دې آیات کې داغي سبب الله تعالی ذکر کوي قیام بالقسط دا موقوف دی په صحیح ایمان باندې په چا کې چې ایمانی په الله باندې ایمان لري د الله تعالی په کتابونو باندې ایمان لري په ورځ د قیامت باندې ایمان لري په ملائکه باندې کتابونو باندې پیغمبرانو باندې نو هغه به حق خبره کوي هغه به صحیح گواهی کوي او هغه به صحیح اقرار کوي یا ایه الذین آمنو په دې کې د مبصرینو دعا قوالی حسن بصری رحمت الله علیه وی وی دا خطاب د مؤمنانو ته نو آمینو بالله کې بیا دوام او استقامت علی الایمان مراد ده نو معنا ودا شي یا ایه الذین آمنو یا کسانو چې ایمان راوړل آمینو بالله مضبوط شي په ایمان کې استقامت وکړي په ایمان کې په الله تعالی باندې او رسوله او په ایمان بر رسول کې استقامت وکړي ټینګ بګي پاتې شي دویم قول عام مفسرینو ده چې د یا ایه الذین آمنو پرې کې خطاب دی منافقانو ته نو آمنون مراد ایمان باللسان دی آمنو بالله د دینه مراد ایمان بالقلب دی نو معنا ودا شي یا ایه الذین آمنو هغه کسانو چې داوی د ایمان کوي په جواب باندې آمنو بالله ایمان راوړی په ځل کې په الله تعالی باندې او د الله تعالی پیغمبر باندې نو بیا امنو بالله نه مراد ایمان بالقلب ته مراد دی تاسو خو د جبه اقرار کړی دی د جبه په اقرار باندې ایمان دا نه دی صحیح بلکې اصل کې ایمان هغه دی چې تاسو د جله د جبه د اقرار سره تصدیق د زله هم ملګری شي نو دو ترجمه شولې یا ایه الذین آمنو ای ایمان والو که مؤمنانو ته خطاب شینو امینو بالله استقامت وکي په ایمان بالله باندې او په ایمان بالرسول باندې ول کتاب الذي نزل على رسوله او په کتاب باندې چې نازل کړی دی الله تعالی علی رسوله په خپل پیغمبر باندې او که خطاب شي منافقانو ته یا ایه الذین آمنو هه کسانو چې اقرار د ایمان کوي په جواب باندې امینو بالله ایمان راوړی په دل کې په الله تعالی باندې پیغمبر باندې ول کتاب الذی په کتاب باندې نزل علی رسولی چې نازل کړی دی په خپل پیغمبر باندې ول کتاب الذی او په کتاب باندې انزل من قبل چې نازل کړی دی من قبل مخکې را دینه ول کتاب الذی نزل من قبل دې ځکه د ال کتاب نه الف لام جنسی ده پکې مخکینی کتابونه ته مراد دي تورات او انجیل دي دغه سه زبور دی نور کتابونه دي هغه هغه الله تعالی را لګلی په ټول کتابونو باندې ایمان ولرئ و من یکفر بالله چا چې کو برک په الله تعالی باندې او ملائکه دی او په ملائکه د الله تعالی باندې او کتبه او په کتابونو د الله تعالی باندې او رسوله او په پیغمبرانو د الله تعالی باندې او یوم الاخر او په ورځ ورستانه باندې په قصد الله ضلالم بعیده نو یقینا گمراه شو دا ضلالم بعیده په گمراهی لري سره مخکې مې تر دې وضاحت وکړ یو مطلقی ضلال دی او دویم ضلال بعید دی نو هغه د ایمان سره نه جمع کی ان الذين امنوا ثم ثم ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا مخکې الله تعالی امر ذکر کا په اثبات په پوخوالي د ایمان سره نو په دې کې الله تعالی زجر یې کړی کې هغه کسانو ته چې هغه په ایمان باندې ثابت قدم نه دي ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړل دي ثم کفروا بیا کفر کړی دي ثم امنوا بیا ایمان راوړل ثم کفروا بیا کفر وکړه ثم ازداد کفر بیا زیات شول به کفر کې د دین مراد سره یو ځل یا دو ځله ایمان او کفر قبلول نه بلکې مراد درې نه کثرت دی تکرار تی مراد دی ډیر کرته ثم مصدر کفر مراد درې نه کړه کېدل په کفر باندې تر مرګه پورې توبه نه باسي او په کفر باندې ټینګ پاتې شي تر دې پورې چې مرګ ودرش لم یکن الله ثم ازداد کفر او بیا زیات شول په کفر کې په کفر باندې مړ شول لم یکن الله نه الله تعالی یغفر لهم دې ځای کې په عبارت کې تقدیر دی لم یکن الله مریدا لیغفر لهم نه دی الله تعالی اراده کوونکی چې بخنو کې دی تاولا لیهدیهم سبیلا او نه به روان کې دی در په حق لار باندې ولا لیهدیهم سبیلا د دین مراد یا دا مراد تی په دنیا کې هدایت مراد دی نو معنا دا شول چې ولا لیهدیهم سبیلا او نه دی الله تعالی په دنیا کې چې توفیق ورکړي تر سم لاري ولا لیهدیهم سبیلا الله تعالی به تا په دنیا کې توفیق د سمیلار ورنکي نن مسلمان دی سبا کافر دی بل ورځ بیا مسلمان دی بیا کافر دی دس انسان ته الله تعالی په دنیا کې توفیق د هدایت نه ورکي دویم قول لهم پسرینو دار چې ولا لیهدیهم سبیلا د تعلق د قیامت سره او د سبیل نه مراد سبیل الجنت مراد دی هغې خوشخبرۍ او خوشحالۍ ته وایي چې د هغې اثرات په په مخ باندې ښکاره شي نو هغې ته وایي بشارت دلته کې دې ته بشارت ویلی شوی دی تحکمن تحکم په عربۍ کې چا سره مسخرې کې پیشاړې پسې کې ملنډې پسې کې یو خبره ورته وکړي هلکه ته خبرې که نه زیری له در نه کومه وایي زیری څه دی ته به جهنم ته ځي دا ستا زیری دی چا ته ویې زیری له در نه کومه خوشحاله شي د څه شي زیری وی ستا خو مور دې مړه شوې ده دا زیری دی نو الله تعالی وی منافقانو تاسو له زیری در نه کم تاسو زیری دار چې تاسو به جهنم ته ځای همیشه را پاره وي الله تعالی ورته سخت سخترین عذاب درکې بشیر المنافقین یو چاله سپیړه ورکی او بیا ته چې مزه یو کړل کنه نو خو مزه نه یو سپیړی خو الله تعالی دې ته وی تحکم بشیر المنافقین زیار ورکه منافقانو ته به ان لهم عذاب الیما یقینا د دې لپاره د عذاب درناک سخت عذاب درناک به تور کې الله الله تعالی په دې باندې خوشاله شي الذين يتخذون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین په دې کې زجر د منافقانو ته او دوا او صف قبیحه دغی یو منافق کنه پیژنې نو منافق هغه ته وایي چې د کافرانو ملګری به یهود او نصارا او مرتدینو د پوجان او د عیسی او دغه سره پولیسو ملګری وي او دویم دار چې د هغې سره به عزت لټی د مسلمانانو خوا کې چې ناسي نو دغه ته ځان بې عزت او تخکاری ځانو ته سپخ کاری او د کافر او د بيدین خوا ته چې کله ناسي نو په هغې کې ته ځان عزتمن ښکاري الذين يتخذون الكافرين اولیاء الذين دا منافقان کسان دی یتخذون الکافرین چې نسی کافران لره یهود نصارا مشرکان د ټول تی مراد دی بيدین خلق اولیاء دوستان من دون المؤمنین متجاوزین عن ولایت المؤمنین اصل لسره مخکې دا بیان شوی الذين يتخذون الكافرين منافقان او خلق دي چې نسی کافران لره اولیاء دوستان من دون المؤمنین تجاوز کون کی د دوستانی د مؤمنانو نه ایب تغون عندهم العزته نو آی غواړي دا غي سره عزت په ان العزت لله جميعا نو یقینا اختیار د عزت خو خاص ته الله تعالی لپاره دی ټول اختیار د عزت خو ټول له الله تعالی سره دی دغه کې سوال لذي او داغي جواب په بیگانی درس کې مونږ کړو سوال درازي سورۃ المنافقون اتم آیات کې با روسو ذکر شوی دی اته اشتمه سی پاره کې چې الته کې الله تعالی وي فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنین عزت د الله د پاره دی د الله تعالی د پیغمبر د پاره دی او د مؤمنانو د پاره دی او دلته کې وایي فإن العزة لله جميعا عزت خو صرف د الله تعالی لپاره دی ټول نو تاسو ته ما جواب کړو جوابونه ډیر دي خو لیکن آسان جواب دار په دې آیات کې چې الله تعالی ویلي دي نو دلته کې مراد د عزت نه اختیار د عزت ورکول دی د یهودو د نصاراو کافرانو په لاس کې عزت ورکول نشته ری اختیار کې دغه عزت نشته ری بلکې هغه ذلیل دي خپل الله تعالی او تخیندران او سپی او شادوګانو ته الله تعالی الله تعالی ویری دي عزت ورکول د الله تعالی په اختیار کې دي او الته کې سورۃ المنافقون کې چې ویل شوی دی نو الله تعالی متصف کیږي په صفت د عزت باندې د الله تعالی پیغمبر متصف کیږي په صفت د عزت باندې مؤمنان متصف کیږي په صفت د عزت باندې مؤمنم عزتمن دی الله تعالی هم عزتمن دی د الله تعالی پیغمبر هم عزتمن دی نو الته کې جدا معنی مراد ده دلته کې جدا معنی مراد د دیو جن الته کې ترجمه واده چې کړی و په ان العزت لله ولرسوله وللمؤمنین د عزت صفت ثابت دی الله تعالی لره د الله تعالی پیغمبر لره مؤمنانو لره او دلته می ته ترجمه رسې وکړه ایب تغون عندهم العزت آیا غواړي دیو داغي سره عزت نو په ان العزت لله جميعا اختیار د عزت ورکول خو خاص ته الله تعالی سره دی ټول دا اختیار خو بل چا سره نشته وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي چې مؤمنان مسلمانانو ته وایي چې تاسو د منافقانو سره د کافرانو سره موالات مکوئ د هغې مانع الله تعالی بیانوي دیو د الله تعالی په کتاب پسې د الله تعالی په دین او شریعت پسې مسخرې کوي استهزا پسې کوي وقد نزل علیکم بالکتاب یقینا نازل کړ دی الله تعالی په تاسو باندې په کتابي په کتاب کې ان اذا سمعتم آیات الله دا خبره کله چې واورئ تاسو آیاتونه د الله تعالی یکفرو بها چې کفر کیږي په هغې باندې ویستهزأ بها او ټوقې کیږي په هغې پورې فلا تقعدو معهم نو مه کښېنئ د هغې سره فلا تقعدو دلته کې د قعود نو مراد حصارېدل یو سړی به وایي چې الله تعالی ویلي چې کښېنئ ورسره مه زه به ورسره ولاړ یم خیر دی یا به خلک بېدیني کوي او زه به سملم خیر دی هغه به ناست وي زه به ورسره سملم نه نو پلا تقعدو ما هم ماندار چې مې ساريږي دا غي سره ک بیا ولاړ یی او ک ناسی او ک پروتی خو لیکنه په داسې حالت کې چې د الله تعالی په دین پسې مسخري کیږي پښاړي کیږي نو دغه خلکو سره ناسته د باندې کوي آیات الله نه مراد په دې آیات کې دا عام دي د قران کریم آیاتونه دي دغه نور احکام د دین اسلام دي او اذا سمعتم یوازې معنی دا نه ده چې تاسو یې واورئ د سمع نه مراد اورېدل دي دغسې علم راتللی په یو طریقه باندې تا ته معلومه شي چې په پلانی مجلس کې په پلانی ځای کې چې دا خلک راغونډ شوی دی د الله تعالی په دین پسې د الله تعالی په آیاتونو پسې استهزاء کوي ټوغې کوي بشاړې کوي ملنډې کوي تا ته په څه طریقه باندې معلومات وشي نو فلا تقعدو ما هم مه یې سارېږي د هغې سره مه کښېنئ د هغې سره وقد نزل علیکم او نازل کړ دی الله تعالی په تاسو باندې په کتاب په کتاب کې ان اذا سمعتم کله چې واوري تاسو وای وری یاره ته په بل طریقه باندې معلوم شي چې آیاتونو د الله تعالی یو پرو بها چې کوبر کیږي پاغي باندې ویستهزو بها او ټوکی کیږي پاغي پسې پلا تقعدو ما هم مې ساریږي دغه سره مې ساریږي دا ټکی چې وای نو بیا باندې دغه اعتراض ناراضي حتی خود په حدیث غیر تر دې پورې چې مشغول شي په نورو خبرو کې په حدیث غیره لري غیر نه مراد داره چې استهزاء پریګ دی کوپر او بيدینی پریګ دی د ایمان خبرې شروع کی د شریعت خبرې شروع کی د الله تعالی د قانون او د نظام خبرې شروع کی نو بیا سره کېناستل شي انکم اذا مثلهم دا علت دی فلا تقعدو د فاره دا غي سره مې ساريږي ولی انکم ځکه که تاسو دا غي سره ایثار شوئ نو په دغه اذن په دغه وخت کې مثلهم تاسو هم دا غي په شاندګي شولای تاسو هم دا غي په شاند کې بيدینه شولای رضا په ګناه باندې ګناه ده رضا په کوپر باندې او کوپر دی دا اتفاقی مسله د علما کرامو دی آیت لاندې لیکلې د دیو جنا عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه یو روجدار انسانو نور شرابیان په مجلس کې ناسو شراب اسکل نو عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه په ورغه سړی گرفتار کړل چې هغه شراب سکله یو کس سره ناسو نو هغه روجې نیولې و څو کوړې چې هغه له ورکړلې او شرابیانو له نو هغه کوړې د روجدار لم ورکړلې بیا دې چاته پوسه کوي دا خو دې عجیبه کارو الله تعالی و انکم اذا مثلهم تاسو چې دا غي سره په مجلس کې ناسې نو تاسو هم دا غي په شاند کې شوي کنه دا ودی پاسېدل وي روزدار دی د روزې سره زما څه کار دی دا سره ولې کې ناست علامه قرطبی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې هم دا ذکر دی انکم مکه نه داغي سره ځکه انکم یقینا تاسو ایزان په دغه وخت کې چې هغه په بيدینۍ کې مصروف یو تاسو سره هم ناسې مثلهم نو داغي په شاندګي شولای دا پوجان چې د الله تعالی کتاب بمباري جماعت او مدرسه بمبارئ مسلمان په شهادت باندې رسئ نو ای لښکریانو او ای کمیټیانو والو تاسو چې د هغې لپاره کمیټیانې جوړوئ د هغې لپاره پیرې کوئ نو انکم اذا مثلهم څوک چې د الله تعالی د کتاب نه انکار کوي د مسلمانانو خلاف کوي او د هغې چا ملګرتیا وکړله دا د هغې په شاندګي شو ان الله جامع المنافقین یقینا الله تعالی جمع کوونکی دی منافقان لره والکافرین او کافران لره فی جهنم په جهنم کې جمیعا یو ځای الله تعالی به کافران منافقان دا ټول د الله تعالی د دین مخالفین خلق به الله تعالی راجمع کی په یو ځای کی الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم د دې آیات وضاحت مخکې دو درې ځای کې دا ذکر شوی دی ورسته بیا هم راځي په ډېر ځایونو کې دا راشي دیات کې الله تعالی نور دوه قباحتونه ذکر کړي د منافقانو الذين دا منافقان کسان یتربصون بكم انتظار کوي تاسو واره کې فإن كان لكم فتح نوس دا دا فإن كان لكم کې دا پاره پاره د تفصیل له حالاتو ده د مؤمنانو مسلمانانو حال دو قسم دی کله فتح راشي کله غلبه راشي نو الله تعالی دا غي حالم بیانوي په ان کان لکم فتح نو کوي تاسو د پاره بره مین الله د الله تعالی طرف نه دا مین الله لپاره ذکر شوی دی د عظمت شان د پاره قالو نو دی وای الم نکم معکم ای ولی مونږ تاسو سره نو یعنی دی کې مطلب سی معنی دا شول چې مونږ له پرې غنیمت کې حصہ را کوي مونږ هم تاسو مرګریو مونږ مسلمانان یو سړیا مونږ ترسه بی دینه مګوري مونږ مجاهد یو کنه و ان کان للکافرین نصیبون که چرته شیر پاره د کافرانو بس نصیبون صبر خشي نصیب ویل شوی د مخکې فتح ویل شوی نو نصیب بس یو دنیوي برخه غي ته ملاو شوله نو قالو دا منافقان بیا لار شي د کافرانو خواله نو داسې وته وی قالو وی دی علم نستحوید علیکم آیا ولی نشو زور آیا ولی نشو مونږه ضرور کېدلې پتا سبحان نه که مونږ د مسلمانانو مرګرتیا کړې وې کنه او د دې د دې بیس دغه او ته مونږ نقطه او تور کړې وې جی پی اس کړه مې دا دی او تاسو دغه مو تور کړې په تاسو باندې مزایل نشو دراويستلې ولی خو مونږ د مسلمانانو نه قلار شو په تاسو باندې عملیات په دې ځواني کول خو مونږ توی چار دل د کیدو مرکسان نشته دی مونږ ته بچ کړی نو وس دا چې مونږ له سعودي پاوسه تنخواه وغیرہ خورا کوي و ان کان للکافرین نصیبون او چرته شیر کافرانو لپاره نصیبون څه برخه نو قالو د منافقان هغه کافرانو ته وای الم نستحوذ علیکم آیا ولی نشو مونږه زورور کېدلې په تاسو باندې که مونږه مرګرتیا کړې وې د مؤمنانو خو لیکن مونږ د باندې تر سورخه موکه مونږ ته ورونه خودلې د منافقو ته دا وای کنه چې اوس یو ایسای یا یو پولیس او پوجي په گاډي کې روان دی نو ما خدا کوله شول چې تعریف ته مې ټلیفون کړی او ته مې ورته ورښودلی خو زه سره چې ما ته بچ کړلی ما ورته څه نه دي ویلي ونمنعکم ونمنعکم من المؤمنین او آی ولی نه بچ کړی مونږ تاسو د مؤمنانو نه په الله يحكم بین نو بدی کی اشاره د خبره باندې پوه شولې مونږ له سره کایلک بس دغه د منافق کم دی کې چې خوي ال د کېش پوي او په الله يحكم بينكم الله تعالی په سره وکي په مين تاسو کې يوم القيامت په ورځ د قیامت باندې دا مې ارتبار بار ویلي دي دا الله تعالی په سره په قیامت کې دي ته وي عملی په سره الله تعالی به حق پرس خلق د الله تعالی د دین منون کې خلق جنت ته داخل کی او بی دین خلق به جهنم ته داخل کی دا د الله تعالی عملی په سره ده یوم القیامه یوم القیامه ته ځکه وایي چې په ورځ باندې به الله تعالی یوم یقوم الناس لرب العالمین الله تعالی ته به ټول ودرېږي تا د مبالغې لپاره د قیام ولی یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا او هیڅ چری نه د ورکړي الله تعالی کافرانو لره علی المؤمنین په مؤمنان باندې سبیلا لار د غلبې د دې دوه مطلبونه ریزان په پوی کوي یو دا د سبیل نه مراد غلبه ده نو سوال دا راځي چې ډیر کرته خو کافران غالب کیږي په مسلمانانو باندې الله تعالی وایي ما نه دا ورکړي کافران لار د غلبې په مؤمنانو باندې نو اکثر اوقاتو کې مسلمانان کمزوري او کافران په غالب وي جواب دا غینه دا دی چې د دین مراد داسې غلبه ده چې بالکل د مسلمانانو آثار ختم شي د مسلمانانو بالکل نخې ختم شي څه علامات او آثار د مسلمانانو پاتې نشي الله تعالی دومره غلبه کافرانو لره په مسلمانانو باندې نه ورکوي په صحیح حدیث د مسلم کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم دعا غوښتلې وه د دې امت مبارک ای الله تعالی زما په امت باندې عام قحط هم رالیږه دا پې مه راوله الله تعالی چې ټول هلاک په یو دی باندې او دغه سي الله تعالی دا دعا غوښتلې و یا الله تعالی زما په امت باندې دشمن داسې مو مسلط کوا چې هغه پی غالب شي او د دیو میدان بالکل مباح وګڼي او دیو بالکل ختم کی دا دو دعاګانې د نبی رسول الله سلام قبول شوه یو الله تعالی عام قحط پی مراوله چې ټول تباشي او ختم شي او دویم الله تعالی داسې دشمن پی مو مسلط کوا چې ټول ختم کی د دیو میدان مباح وګڼي نو دا دعا هم قبول شوې ده نو دې کې معنی دا شوله ولی یجعل الله للکافرین هیڅ چری نه ورکړي الله تعالی کافران لره علی المؤمنین په مؤمنانو باندې سبیلا لار د غلبې داسې غلبه چې د مسلمانانو آثار او دغه سي نوم نشان د مسلمانانو ختم کی دا الله تعالی نه ورکړي ځکه نبی رسول دعا کړې وا قبول شوې دویم معنا په سینو ذکر کړی د دې کې سبیل نه مراد دا حجت تی مراد دی حجت شرعیه نو وی ولی یجعل الله هیڅ چری نه ورکړي الله تعالی کافرانو بيدینو خلکو در علی المؤمنین په مؤمنانو باندې سبیلا حجت شرعیه کافران په مسلمانانو باندې په دلیل کې په حجت کې چرته هم غالب نشی راتللی بلکې همیشه لپاره د مسلمان حجت غالب وي هغه غالب وي ځکه مسلمان حجت سي قران کې الله تعالی ویل دي حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم ویل دي او کافر وای دا کار زکه زکوما چې دا فرعون ویلی ابو جهل ویلی او دا پارلمان ویلی دا طاغوتیان ویلی دا صدر او وزیر اعظم ویلی نو الله تعالی وی هیڅ کله دیول زلار د په حجت کې د دیو غالب نه راولم په مسلمانانو باندې یو درېمه توجیه هم ذکر کړې ده ابن ابن عربي رحمت الله علیه په احکام القرآن کې ډېره بهترینه ده ولی یجعل الله هیڅ چری نه ده ورکړی الله تعالی کافران لره علی المؤمنین په مؤمنانو باندې سبیل منه لفظ د منه په دې کې مقدر دی الله تعالی د خپل طرف نه کافران لره داسې غلبه نه ده ورکړی چې مسلمانان ختم کی خو لیکن منه د خپل طرف نه کله چې هم کافران غالب کیږي په مسلمانانو باندې نو دا د مؤمنان مسلمانان د ګناهونو د وجنه د دیو د عملونو د وجنه په مسلط کیږي دا اعمالونه توبه او نه باسي منکرات کوي یو بل ته نه منع کوي نو په حدیث کې دا راغلی دی کنه چې کله مؤمنان مسلمانان په ګناهونو کې اخته شي توبه ته نه وباسي نه عن المنکر امر بالمعروف نه کوي الله تعالی په دشمنانو مسلط کوي او دغه سی بیا به دعاګانې غواړي لیکن الله تعالی به دعاګانې نه قبلای بیا دعاګانې نه قبلې کنه نو ولی یجعل الله هیڅ چری نه ورکړي الله تعالی کافران لره عدل مؤمنین په مؤمنانو باندې سبیل منه لار د غلبې د خپل طرف نه کافر مغلوب دي دا الله تعالی په نسبت او مسلمانان غالب دی و انتم الاعلون تاسو خو الله تعالی اوچت تاسو بریالی خو لیکن دا کافر چیر باندې غالب کیږي نو دا په مسلمان کې خپل کمی دی په غزوه احد کې نقصان شکست راغلی نو الله تعالی ته سویل قول قل هو من عند انفسکم الله تعالی خو خپل خپل لوس چیرې په ابتدار جنگ کې رښتونی کړو په یوه حمله کې دویش کافر د مینه لاړل خو کله چې د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نه د نبی صلی الله علیه وسلم دغه هدایاتو مطابق وخت تیر نه که او دا غونډې نه راکوشل نو الله تعالی ته بیا سوې قل هو من عند انفسکم دا تا په ځان باندې پخپل وکړه د دیو جن روایتو کې راغلي دي انما تقاتلون باعمالکم اے مؤمنان مسلمانانو تاسو په خپل اعمالو باندې جنگیږئ تاسو په خپل اعمال باندې جنگي صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم به کله جنگ لتل نو دا ویل العمل العمل قبل الغزو ګوره د غزا نه مخکې ځان اول چې اعمال وکړي نیک اعمال وکړي نو ولی یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا منه ان المنافقین یخادعون الله و خادعهم په دې ایت کې الله تعالی زجر ذکر کوي او نور اوصاف قبیحه د منافقانو یقینا منافقان یخادعون الله دوکې کوي د الله تعالی سره سورۃ البقره کې دې وضاحت شوی ان المنافقین یخادعون الله فی زعمهم په خپل ګمان کې د الله تعالی سره دوکې کوي نظر خیال لې چې زکم دار ذیل توپ کومه الله تعالی په دې باندې پوی نه او دویم یخادعون الله یخادعون رسول الله د الله تعالی د پیغمبر سره وې دوکې کولې د مؤمنانو مسلمانانو سره وې دوکې کولې خدل کې الله ذکر شوی په دې کې اشاره ده دې ته چې د الله تعالی د پیغمبر یا د مؤمنانو مسلمانانو سره دوکې کول دا داسې دي لکه د الله تعالی سره چې دوکه وکړله قرآن کې الله تعالی وایي کنه کله چې الله کله چې د الله تعالی پیغمبران چا خپه کړی دي نو الله وی پلم ما اسفون انتقمنا منهم کله چې زه خپه کړم نو هلته پیغمبر خپه کړو خو دا د پیغمبر خفګان دا د الله تعالی خفګان دی نو الله تعالی وی ماته بیا بدله واغستله ان المنافقین یخادعون الله یقینا منافقان دوکه کوي د الله تعالی سره او هو خادعهم او الله تعالی هم دوکه کوي دغه سره الله تعالی ولهم دوکه ور کوي یو قول لوم بصرینو په دې کې داره چې دا حمل دی په ظاهری معنی باندې په معنی حقیقی ظاهری باندې دا صفت د الله تعالی دی خو لیکن صفت د الله تعالی مشابه نه دی د صفت د مخلوق سره بالمؤمنین رؤوف الرحیم د نبی صلی الله علیه وسلم په صفت کې راغلی دی کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام رؤوف دی رحیم دی دا د الله تعالی په صفت کې راغلی خو لیکن صفت د الله تعالی مشابه نه دی د صفت د مخلوق سره نو وهو خادعهم کما یلیق بشانی الله تعالی هم دوکه ورکوي هغې لره دویم قول مبصرینو داره چې مراد درې نه داره چې الله تعالی دوکه ورکوي دیو لره دې څه معنی ده په دنیا کې منافقان دی هغه کلمه وایي دغسې لمونځونه کوي روژې نیسي حج کوي زکاتونه ورکوي ذکر اذکار تلاوت کوي نو د ظاهري ایمان په وجه باندې د دیو په دنیا کې مالونه محفوظ دي دغسې د دیو وینې محفوظ دي او په آخرت کې به داسې وشي چې یو ساعت به ردیو لپاره نور او رڼا به ته الله تعالی ورکي د جنت دروازه به ورته کولاو شي کله چې دیو ور روان شي رڼا به ترې مړه کړلی شي او دروازه د جنت ته بند کړل شي لکه انسان چې یو انسان ته وایي چې راځه ته ما پسې راځه هغه دروازې نه ورننه وځي او په هغه پسې دروازه بند کی رڼا به ته الله تعالی ورکی په میدان محشر کې او رڼا به تی بیا مړه شي نقط بسم نورکم قیل ارجع وراکم فلتمسوا نورا نو دا به چغې وهي چې موږ لرنا هغه به توی چې رڼا خپل ته نه میلاوي رڼا خو په دنیا کې میلاوي دل او هغه ځای اوس نشته قام و کسالا دا د منافق صفت دی کله چې مانځه ته ودرېږي نو ناراض ناراض به وي پیاتون المناکر فی نشاتین و یاتون الصلاة وهم کسالا شاعر دغه وایي کنه ډیر خلک داسې دي چې کله او تدا وی چې پلانی ځای کې خیرات دی پلانی ځای کې واده دی بیا نه تیاری نه په پندو باندې دړي بیا نظرم کار کوي او نه بیا بل څه کوي دا سه پلانی ځای کې دمان راغلی دی راځي چې غیر لاړ شو کرکټ دی راځي کرکټ لږ کرکټیان یاران کرکټیان سوباړو والا د د سوباړی وای وس د پاکستان کې سوباړو والا مشر هغه چې مشر د پاکستان نو سوباړی ډیر تکړه دی او هغه خوشاله دی پرې باندې وای ځا قام ویله صلات قام کوساله نو کرکټ له ډیر ټیټ روان دی ډیر صحیح روان دی یو ځای کې تماشه را کنه ټورنمنټ وته وي کسه وته وي هغه لخټه ټروان خو کله چې د الله تعالی کتاب بیانېږي هغه ته تیار نه دی په جمعات کې الله اکبر الله اکبر حی علی الصلاح حی علی الفلاح داغي आवाज وشي نو بیا سوی دې پندو مې رسیدل بس خبره بیا کیار وای دا نظر مې نن ډېر ستړی یم خا وسیره دا دوه غنټې موبایل کته ستړی نه وي وسې جمعه ته ستړی شولې هغه ټي وی لچ تللی وی سیار لتللی نو بیا پاغي کې تیار نه و اوس یې تیار لدی و یار نن را داسې خوب راځي چې وسله وسله د ټي وی ولګي دا دغه صوباړي ګرځیدل لا ګرځیدل پاغي کې نو بیا دوه غنټې ته له خوب نه درځي او اوس چې جمعه ته اذان وشو دا د منافق علامه ده که څوک په خپه کیږي او که خوشحالیږي الله تعالی دا ویلي و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کساله او کله چې ودرېږي دی مانځه ته نو قاموا کساله ودرېږي دی ناراس ناراس مفسرینو ذکر کړی دی دیزه کې صلات نو مراد دین د دین کار تی مراد دی د الله تعالی د دین کار تی مراد دی خو لیکي نه مون ذکر شوی دی ځکه په دین اسلام کې دا مونز د لوی اهمیت دی او دا داسې دی دا داسې حیثیت لري لکه د لکه دغه ته آبادی ته جستنی نو د دین کار ته مراد دی نو چې د الله تعالی د دین په کار کې سسی او د دنیا په کار کې چوس چابه کې نو دغه منافق دی یراون الناس او ځان خې خلکو ته کله چې جمعه تمزین چې ځان خلکو ته خې ولا یذکرون الله الا قلیلا او نه یاد الله تعالی در الا قلیلا مگر لګ په صحیح حدیث کې راغلی دی د بخاری او د مسلم حدیث ته د الله تعالی پیغمبر وای صلات العشاء او صلات الفجر هر مسلمان دې سوچو کی کله چې جمعه ته لاړ شي د سار په منځ کې حالت وګورئ دو درې کسان ولاړی مسخوتن پغې کې وګورئ او ډیر عجیبه خبره را روانه ده په دغه باندې مم لګ خبره وکړو هغه خبره دا ده په تراوو کې په جمعات کې زین موندل کی تراوی دا سنت مؤکد دی صحیح ده او عام فرض مونږ فرض منځله خلق نه دی او تراوه روان دا خو د رزیلتوب د پاره دي زیات خلک تر اوله چې ځي نو هلته کې بیا قوتلې ولي ګپ شپ د پاره دي او بیا زیات خصوصا چې دا کشر کل چې کوم هلکاني دا خو خالص د لتو وغیره د پاره یو بل په لتو وهي شیطانۍ د پاره د روان خپل ماشومان سم کوي و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ځان خی خلکو ته حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من احسن الصلاه حيث يراه الناس چې څوک خیسته مونږ کوي چې کله خلک ویني و اساها حيث يخلو کله چې یوازې مونږ کوي نو بیا زر زر کوي په تلکا نو دقه استهانه استهانه بها ربه استهانه بها ربه بس دغه د الله تعالی سپکاوی وک د الله د یری د وجه نه کستاره مونږ خلق دی یینی بیا په قرار باندې مونږ کې بیا خنه کې خو لیکي نه کله چې خلق نه ویني نو بیا قرار پروت یو یا مونږ کې اوله خو نه کې کې نو بیا زر زر وکي ویا سیم هم څوک نینی داري د الله تعالی سپکاوی وک یا من جعل الله اهون الناظرین الی په ټولو کتون کې الله تعالی تسپک ګوري لکه اوس تا خپل مور او پلار دیني خپل استاد دیني نو بیا خپ ادب او په احترام باندې او د الله تعالی سره چې کله جدا شي د الله تعالی عبادت کې نو بیا زر زرو کې ځان تخلاص کینو په ټولو کتونکو کې الله تعالی تر سپکو قتل د الله تعالی نه یره نشته ولا یذکرون الله الا قلیلا نه یادی الله تعالی در الا قلیلا مگر لګ یاد دین مراد یادول په مانځ کې منافقان چې منځ کینو الله تعالی په مانځ کې قرأت کم کئ دغه سی تسبیحات وغیرہ کم کئ نو قاریان صاحبان چې په دغه کې د تراوی کئ نو په کې په قرأت باندې څوک نه پويږي بس صرف الله اکبر یمنعون تمنعون او تعلمون تسمعون بس دغه صرف آخري آیات به وري نور پکې سناوري ولا یذکرون الله الا قلیلا نه یادې دی الله تعالی درا په مانځ کې الا قلیلا مگر لګ امام قرطبی رحمت الله علیه دغه ذکر کړی دی دویم قول لم بصیرینو دار چې بغیر د مانځنه الله تعالی بغیر د مانځنه الله تعالی یادې لیکن په طریقې قلت سره یادې او مخکې مرتبار بار ویل قلت په دوه قسمه نه یو قلت دی په اعتبار د مقدار سره دل کې دانه دی مراد ځکه ډیر کرته منافقان جاسوسان ایسای والا یو مرګره د ایسای د جیل نه آزاد شوی نو داسې ویرله چې د ټولو غټي غټي ګری دي پاکستان د ایسای د جیل نه آزاد شوی وې د ټولو غټي غټي ګری دي غټ غټ تسبیح دا سره ور سره دي او په دې غوګونو کې دغه خو دي دي د موبایل د واکمنې او توې کسې سيزونه او توې د غوګونو کې شي خو دل کی دغه شی او سره هین پریانی دغه په غوګونو کې خو دي او بس ذکر کوي په جنماز په مصلی باندې ناسي او دغه د موبایل د خلکو پر پر کړی د چا چې आवाज پریسي کله چې د ټلیفون ناشي بس سم د سپاسي گاډو ته وخیږي نو ځان او دې ته عبادت وای چې مسلمانان شهیدانول جماعتونه ورانول دا وای زمونږ ذمہواری ده ملک به بچکه جماعت وران کا مدرسه وران کا خپل خور لور ده په امریکا باندې خرڅ خرڅ کا په يهود او نصارا باندې خرڅ کا صرف زمونږ ایمان ډالر دی بس مونږ ډالر په کار دی نور دغه چیزونه مونږ ته نه دی په کار وای ملک ته خطر ده اول ورځ تاسو به اورېدلي ده د پوج د مشر چې کوم بیان دی ویان نو هغې چې کومه خبرې وکړلې نو په هغې کې هم دا ویل وایي بعضې کارونه مونږ ځکه کوو چې مونږ مجبوره یو ملک رانه ځي وایي ملک ته خطره ده ولا یذکرون الله الا قلیلا نو قلت په اعتبار د مقدار سره مراد نه ځکه کله د منافقانو په لاس کې تسبیح ور سره ټول ورځ په هغې باندې ذکر کوي دویم قلت دی په اعتبار د کیفیت سره په هغه طریقه باندې ذکر نه کوي کم چې الله تعالی غواړي د الله تعالی پیغمبر غواړي نو په دیو کې اخلاص موجود نه لري یو ولا یذکرون الله الا قلیلا الله تعالی لګ یادای الفاظ خو ډیر وای مقدار ډیر دی تعداد ډیر دی لیکن اخلاص پکې موجود نه لري دغه سي علماء لیکلي دي د زړه په غفلت باندې چې څوک ذکر کوي داغه په معنا او داغه په مطلب باندې نه پويږي دا ټول پرې کې داخل دي کم ذکر چې کوي مسلمانانو اول داغه په مطلب باندې ځان پوهه کوي دا الله اکبر سمانه ده لا اله الا الله یو سړی دی یو دغه دی مثلا دا مونږ وایو چې نن سوا چې دا کم طاغوتیان دی پارلمان ولدي هغه وی لا اله نو لا اله کې خو معنی داره چې الله تعالی زستا د قانون نه علاوه بل قانون نه منم اوس تسبیح ور سره دی په دې باندې اوس لا اله الا الله محمد رسول الله وای محمد رسول الله وای او بل طرف ته ګیره خریلی ده او ویخته یې انګریزي دی پنسي ښکته راکاږي نو محمد رسول الله خو معنی داره چې الله تعالی ستاره پیغمبر تابعداري به د کومه نو اوس دغه ذکر ولا بیا پیدا نه ورکي اول ځان پوهه کړه چې دا زه سویم دیو جنا یو کتاب کې مې دغه سی ولیدل د بد نظیر په باره کې دغه خبره لیکل شوې بې نظیره بد نظیره و تامر سه محترم الله دغه بد نظیره چې وا و د دې سره یو ځل په پارلمان کې تسبیح ور سره وي نو چا دې ته پوسو کې چې په دې باندې ته څه وې په دې تسپو باندې ته څه وې لکه چې تاړې او د انتخاباتو ورځ نږدې وي د وټونو نو هغه ته دا وی چې زه به دې باندې آیت الکرسی په ځایم آیت الکرسی نو هغه ته بل کس ته ویل آیت الکرسی نه هو کرسی کرسی په چې لکه مال کرسی مال کرسی مال کرسی پارلمان وټونو وخت دی کن ولا یذکرون الله الا قلیلا نه یادای دیو الله تعالی الا قلیلا مگر لګ بل یو لپس تاسو ته ما ویلو هغه ډیر زیات بهتر ټکی دی دا سره یاد ساتئ الذکر المراد من الذکر هو الاطاعه فمن لم یز فمن لم یطیعه فلم یذکره څوک چې الله تعالی تابعدار نه هغه الله تعالی یاد نه ک ولې ک الله تا ته یادی د مانزه په ټیم کې الله ځان تر یاد ک بل طرف ته بیا سود خوري الله تعالی ځان تر یاد ک چې دا حلال دی که دا حرام دی زنا کې یا دروغ وي غیبتونه کې یا شراب سکي یا چې سود خوري وغیرہ په دې ټولو ټیمونو کې بیا الله تعالی ځان ته رایات کا نو په من لم یطیعه لم یذکره و ان کثرت تحلیل و تسبیح و ذکر و کثرت و کثرت قرات القرآن سعید ابن جبیر رحمت الله علیه دغه ویلو اگر که تلاوت ډیر کې ذکر اسکار ډیر کې خو چې د الله تعالی تابعدار نه د الله تعالی تابعدار نه نو دغه ذکر نه دی ځکه ذکر اصل کې د الله تعالی اطاعت دی و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى او کله چې ودرېږي دا منافقان مانځه ته نو ودرېږي ناراض سوس پوسي یراؤون الناس خودنه کوي د ځان خلکو ته ولا یذکرون الله نه یادوي الله تعالی لره الا قلیلا مگر لږ مذبذبین بین ذالک دو پړق دی په میان د ایمان او د کفر کې بین ذالک د دې تفصیل سره لا اله اولای نری د مسلمانانو طرف ته ولا اله اولای او ندی پورا د کافرانو طرف ته نو د چا طرف ته دي نو مخکې ویل کنه په ان کان لکم فتح من الله قالوا الم نکم معکم کله د مسلمانانو باره شي نو مجاهدینو خو راشي سنې پریک دي ګیره غټه کې وځه خو تاسو مرګره او کله چې بیا د دغه يهوديان او کافران غالب شي ګیره وخره مړه وای دا ګیره وای ګیره دی واخله ها دغه ویخته دی دا لري کې پړونه دا لري کې د مسلمانانو طالبانو زور چې کله راشي مجاهدینو نو زنانه بیا پردم شروع کی او بیا ګریم پرې دی او پنسې بیا خبرای د الله نه نه یری لانتم اشد رهبتن فی صدورهم من الله د مجاهد نه زیاتری خو کله چې طالبان ظاهری تور باندې مغلوب شي پشاشي نو بیا وای زره کافر مرګره بیا لاړ شه برتانیې ته امریکې ته او دغه سلاړ شه د کافرانو سره یو ځای اوسېږه مذبذبین دو فلق دی بین ذالک په میانځ د ایمان او د کفر کې تفصیل ادا دی لا اله اولای ندی د مسلمانانو طرف ته پورا ولا اله اولای او ندی د کافرانو طرف ته پورا بلکې لنډه معنی دا شوله د منافقانو په نسبت باندې د ایمان ایمان چې دی دا منزله ثابتې دا منزله ثابتې په میانځ د ایمان او د کفر کې ایمان او د کفر په میانځ کې یو بل لار لټه خو لیکنه د د کوپر او د ایمان په میند کې بل منزله نشته یا به کافر یا مسلمان بل منزله خو دې په میند کې نشته بین ذالک او په حدیث کې راغلی دی د منافق مثال داسې ذکر شوی دی لکه هغه بیزا چې واره راوړی د دوو کنډکونو په منځ کې کله د یو کنډک خواله ځي د خپل خواهش د پوره کولو لپاره او کله بل بل کنډک ته ځي د خپل خواهش پوره کولو لپاره په حدیث کې د منافق مثال دغه بیان شوی دی لا اله الا ندی پوره د مؤمنانو طرف ته ولا اله الا او ندی پوره د کافرانو طرف ته و مې یذل الله او هغه څوک چې بلار کې الله تعالی غلره پلان تجد له سبیلا او بنو می تراغر پر سبیلا او بنو می تراغر پر لار د هدایت د لارې نه مراد لار د هدایت ده نو منافقان الله تعالی گمراه کړی دی بيد نه کړی دی